وفرمایل څوک چې گواهی ورکړي چې له الله جل جلاله پرته بل وړ معبود نسته هغه یوازې دی شریک نه لري او دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او رسول دی او دا چې عیسی علیه السلام د الله جل جلاله بنده د هغه رسول او هغه فرمان یې دی چې مریم رضی الله عنها ته یې لیږلی او د هغه له لوري یو روح دی او دا چې جنت حق دی او دوزخ حق دی الله جل جلاله به یې جنت ته داخل کړي عمل یې که هر ډول وي د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور قدرمنو اوریدونکو دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو او د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو هرکلی کوو نن د دوشنبې ورځ د یو زر څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې دولسمه نیټه ده چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جنوري له نهه ویشت مې سره برابره ده. په خبرونو کې اورو چې د هلمند په ګریش کې مجاهدینو یو پوسته فتح کړې، یولس تنه عسکر یې وژلي او ګڼ شمېر مهمات یې په غنیمت نیولي دي. د کاپیسا په تګاف کې مجاهدینو یو ټانګ ویجاړ کړ، پنځه تنه عسکر یې ووژل. د غزني په شلګر کې پنځو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د ننګرهار په خوږیاڼو کې عملیاتي قوه له ماتې سره مخ شوه یو رینجر یې ویجاړ شو څلور تنه عسکرې ووژل سول. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د سیدانو په سیمه کې بیګا شپه څلور نیمې بجې د منصوري عملیاتو په ترڅ کې د مزدوري اردو پر یوه مهمه پوسټ ته د مجاهدینو له لوري وسلوال بریدونه ترسره شول په بریدونو کې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې پوسټه په بشپړه توګه فتح شوه او پکې میشت یولس تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول په دې پوسټه کې له دښمن څخه پنځه کارمولي ټوپکونه دوه امریکایي ثقلان، یو راکټ، یو وسه تاوان او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول. په پیښه کې یو تن مجاهد هم ټپي شوی دی. له همدې ولایت څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې د نهر سراج د شیندک مانده په سیمه کې بیګا شپه څلور بجې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدورو پولیسو پر یو پوسته د سپکو او درنو او لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه پکې میش څلور تنه پولیس ووژل شول درې نورې ژوبل شول او پاتې یې په تېښته ولاړل په پوسته کې یو رینجر موټر سوځول شوی یو ثقیل او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات یې مجاهدینو په غنیمت نیولي دي وروسته له کومکي پولیسو سره هم جګړه وسوه چې په مهالې یو شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپرو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته له هلمند څخه وروستی خبر وایي چې د ګرشک ولسوالۍ د نهر سراج د یخشال په سیمه کې کندهار ته پر غزني سړک غرمه دولس بجې د مزدور دښمن یوه شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ ویجاړه سوه پکې سپاره مزدور عسکر مړه او ټپیان سول د کاپیسا ولایت مجاهدین وایي چې تیر شپه د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د وحشي دشمن پر قوا دوې چاودنې تر سره کړې یا د قوا د نوموړي ولسوالۍ اړوند نوروز خیلو سیمې ته د چاپې وهلو په هدف راغله چې د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای سوي ماینونو ښکار سوه د خبر په اساس په چاودنو کې د دشمن یو ټانګ په بشپړه توګه ویجاړ سو پنځه تنه عسکر پکې ووژل سول د چاودنو وروسته د دشمن دغه قوه بیرته بې له کومې لاسته راوړنې له سیمې وتښتېده د غزنی ولایت په شلګر کې پرون ماخوستن نه بجې د جلګې په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته د مجاهدینو له لوري برید وسو په برید کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي د همدې ولایت په ګیلام ولسوالۍ کې بیا غرمه 11 بجې د وړو په سیمه کې د کابل خندار پر لوی لار پر مزدور عسکرو چې د سیمې د تیریدو په حال کې وو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو د معلوماتو له مخې د برید په پایله کې د دښمن ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شو چې بدنه لا هم په سیمه کې پاتې ده او درې تنه عسکر پکې ووژل شول له غزني څخه وروسته خبر وایي چې تیر شپه درې بجې د قرباغ ولسوالۍ د مشکي په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسټه مجاهدینو برید وکړ په برید کې دوه تنه پولیس ووژل شول د غراس په ورته وخت کې د ادویرات د ګرام ولسوالۍ د شنکۍ په سیمه کې د اربکیانو پر پوسټه وسله واله حمله وسوه چې یو تن اربکی پکې ژوبل سو خو په یادو ټولو نښتو کې مجاهدینو تر الله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی له ننګرهار ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون غرمه یولس بجې د خوږیاڼو ولسوالۍ د زاړه بازار په سیمه کې د ګوډاګي دښمن له قوې سره مجاهدینو جګړه وکړه جګړه هغه مهال پیل شوه چې د قوا سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله جګړې نږدې تر مازیګره دوام وکړ او په ترڅ کې دښمن وځپل شو د تلفاتو په لیدلو سره بیرته په ټیټ سر له سیمې وتښتید دغه راز مازیګر پنځه بجې د یادې ولسوالۍ د وزیرو دوه لارې ته څیرمه د مزدور عسکرو پر رینجر موټر د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه معلومات شي په دې چاودنه کې رینجر ویجاړ سو څلور تنه عسکر پکې ځای پر ځای ووژل شول له لوګر څخه مو خبر ترلاسه کړ چې غرمه یولس بجې د محمد اغې ولسوالۍ د پولي قندارې په سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ خبر وايي په دې برید کې یو تن عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د میدان وردګ ولایت مجاهدین بیا وایي چې تیر ورځ مازیګر څلور بجې د جلریز ولسوالۍ د پیزو کلا په سیمه کې پر مزدورو پولیسو د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه کړې ده په دې چاودنه کې یو تن پولیس وژل شوی او یو بل ژوبل دی همداراز د تخار په نمک آب کې هم یو پولیس وژل شوی او یو ټپي شوی دی د بغلان په پلخمري کې سهار نهه بجې په امنیه قومندانۍ کې د لوژستیک د امر د سپرلۍ پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وسوه. په یاده چاودنه کې رینجر ویجاړ شو، دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند شوی. همداراز د جوزجان په فیض آباد کې تېره شپه یولس بجې د چارباغ په سیمه کې د اربکیانو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ چې په پایله کې دوه تنه اربکیان ټپیان سول او د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې د مزدور دښمن هغه عملیاتي قوه چې سیمې ته دوه ورځې وړاندې راوتلې و د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړه په دشمن پر لپسې د مجاهدینو له لوري بریدونه کېدل چې لامل د دشمن یو ټانګ ویجاړ سو درې تنه عسكر ووژل شول او لس تنه نور ټپیان سول په دې پیښه کې درې تنه مجاهدین هم ټپیان سوي دي د قندهار ولایت په مرکز قندهار ښار کې د کرز پر عمومي سړک پرون سهار او بجې پر مزدورو پولیسو د یو تکتیکی مین په مټ زوروره چاودنه وسوه چاودنې مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې همداراز د دې ولایت په شاولي کوټ کې چاودنې دوه تنه عسکر وژلي دي او د فراه ولایت د مرکز اړوند ریګي په دروازه کې تیر ورځ یو تن مزدور عسكر د دراسکو په مټو وویشتل سو او ټپي سو همدارس د جاسوسي شبکې یو غړی هم په سیمه کې په دراسکو پیشتل سوی او سخت ټپي سوی دی د غور ولایت له تولا کولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې د دستاس په سیمه کې پنځه ورځې وړاندې یو تن عبدالحمید دوه تنه کلیوال په ډېره بېرحمۍ سره په شهادت رسولي وو او بیا له سیمې د مجاهدینو له ډاره اربکیانو ته تښتېدلی و د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې یو اربکی ووژل شو او د هرات د ګلران ولسوالۍ د چایاب ځلمان په سیمه کې تیر ورځ مازیګر 15 بجې یو تنغل امیر خان د ادم خان زوی د غلا کولو په مهال له یو کلاشینکوپ او دوه غلا سویو موټرسایکلانو سره د مجاهدینو له لوري ژوندی ونیول شو د نوموړي قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې ده د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو ستوري ورېدلې دي قرآن شیطان څلې دي